چوپ کولم نو چوپ سوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ وکړ زما مور او پلار ترې ځار سه داسې ښه ښوونکی مې نه پخوا لیدلی و او نه مې وروسته ولید قسم دی نه یې ورټلم نه یې ووهلم او نه یې وښکنځلم راته وویل په لمانځه کې د خلکو هیڅ خبرې مناسبې نه دي دا تسبیح تکبیر او د قرآن کریم تلاوت دی او یا چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما وویل، ای د الله رسوله! زه تازه له جاهلیت څخه راوتلی یم، اوس الله تعالی اسلام راووست. زموږ ځینې خلک به کاهنانو، کوډګرانو، ته ورتلل. راته یې وویل، ته مه ورځه. ما وویل، زموږ ځینو خلکو بدپالي نیوله، ویل دا هغه څه دي چې د دوی په زړونو کې تېرېږي، نو کله دې هم دوی له لارې نه اړوي. نن د شنبې ورځ د 1409 هجری قمری کال د شوال د میاشتې نهمه چې د 2013 میلادي کال د جون له درویشتمې نیټې سره برابره ده په خبرونو کې اوري چې د میدان وردک په جلریز کې د دوو مهمو بیسونو په ګډون دیارلس پوستې فتح سوې ګڼ شمېر عسکر تسلیم سوي وسلې او وسایط مجاهدینو ته سپارلي دي د بادغیس په آب کمري او غور مارچ کې څلور پوستې فتح سوې اتلس تنه عسکر وژل سوي ګڼ شمېر وسلې او مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي د پکتیا په زرمت کې یوه پوسته فتح سوې یولسو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د قندوز په امام صاحب کې اووه پوستې فتح سوې د درو قومندانانو په ګډون پنځلس تنه پولیس مړه او ټپیان دي اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تیر شپه د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ اړوند په بیلابیلو سیمو کې د دشمن په ګڼو پوستو د مجاهدینو له لوري پراخ بریدونه پیل سول د معلوماتو په اساس د بریدونو په جریان کې د خواجه محمد ولی او یو بل مهم بیس په شمول دیارلس پوستې په بشپړه توګه فتح سوې خبروای په یادو بیسونو پوستو کې عسکرو له لږ مقاومت وروسته سپین بیرغونه پورته کړل او مجاهدینو ته د تسلیمۍ خبر ورکړ جليز ولسوالي کې او مرکز مربوطه ساحو کې دوه غټ بیزونه او یو پنځلس پوستې په منځ د دواړو بیزونو کې او کته د مرکز طرف ته یو بیز هغه هم اوس انشاءالله دا اوس ملګري ورغله هغه هم پتحه څه د هغه شاوخوا ته پوستیم پوستوم سپین بیرغونه یې کړي دي نو ملګري په تسلیمي باندې مصروف دي ټانګونه او اسلحې او دومره شیان مجاهدینو ته په لاس ورغلي چې اوس یې په سمبالولو پورې نه رسیږي او کته یې قوه مې سره کړې ولایت طرف ته قوه هم نسی ورتللی خو دا شیان زښته ډیر دي او ټولې پوستې چا بیرغونه جیګ کړي دي او تسلیمیانې روانې دي یو ډز هم اوس نسته ملګري په تسلیمي دغه باندې مصروفه دي او د دعا او درخواست یې کړی ده لومړني معلومات ښیي چې ګڼ شمېر عسکر تسلیم سوي او په زیات شمېر کې ټانګونه رینجر وسلې او مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي عملیات دوام لري مجاهدین په بیسونو او پوستو کې د وسایطو او وسلو په راټولولو مصروف دي او سیمې ته د دشمن راتلونکې کومکی قوه هم د مجاهدینو له لوري تر برید لاندې راغلې او ځای پر ځای تم کړل سوې ده اخوا د بادغیس ولایت په آب کمري کې بېګا شپه دوه بجې د کوچزرد په سیمه کې د مزدور دښمن پر پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره سول په بریدونو کې سپکې درنې او لیزري وسلې وکارول سوې پوره یو ساعت یې دوام وکړ د دې بریدونو په پایله کې د دښمن درې امنیتي پوستې په بشپړه توګه فتح او پکې میشت دیارلس تنه عسکر ووژل سول جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي او ګڼ نور ټپیان سول همدارد له مزدور دشمن څخه دیارلس میله سپکه او درنه وسله دولس عرادې موټرسایکلونه او ګڼ شمېر نور مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي له بادغیس څخه یو بل خبر وایي چې د غورمارچ په ولسوالۍ کې بېګا شپه دوه بجې مجاهدینو لویې قرارګاه ته څېرمه د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال برید وکړ په برید کې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې پوره دوه ساعتونه یې دوام وکړ په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او پکې میشت د قومندان صفي احمد په شمول پنځه تنه پولیس ووژل سول، څلور نور ټپیان سول چې د وژل سویو جسدونه په پوسته کې پاتې دي. همداراز په سیمه کې د دښمن له کومکي قوې سره هم جګړه ونښته چې په پایله کې یو ټانک د راکټ په مټ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکر مړه او ټپیان سول. په پوسته کې له مزدور دښمن څخه دوه ثقیلان، څلور کلشنکوپونه، دوه بمي افغان او ګڼ نور مهمات او مرمۍ مجاهدینو په غنیمت نیولي دي. د پکتیا ولایت په زرمت کې تیر شپه دوه بجې د نیکنام کلا په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ د غراز پر هغو عسکرو چې یادې پوستې ته د کومک په هدف راغلل هم مجاهدینو دوه ځلې بریدونه ترسره کړل معلومات ښیي د نښتو په ترڅ کې اته تنه عسکر او پولیس وژل سوي درې نور ټپیان دي د معلوماتو په اساس د بریدونو په پایله کې اووه واړه پوستې په بشپړه توګه فتح شوې او د قرغان تپې مهمه او پراخه سیمه په بشپړ ډول د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله دغه راز د دوو مهمو قومندانانو ګل او یوسف کلیچي په شمول یولس تنه پولیس او اربکیان وژل سوي د قومندان غفار په شمول څلور تنه نور ټپیان سوي دي په پوستو کې له دشمن څخه یو علاده موټرسایکل په زیات اندازه وسلې او مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول په خبر کې دا هم ویل شوي چې دښمن سهار په یاده سیمه کې د تعرضي برید هڅه وکړه خو د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ سو یو ټانګ یې ویجاړ سو او دښمن ته مرګ ژوبله واوښته د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ ته څیرمه تېره شپه درې بجې د مزدورو پولیسو پر یوه مهمه پوسته وسلوال برید وسو په برید کې پوسته په بشپړه توګه فتح سو او پکې میش اووه تنه پولیس ووژل سول پوسته او پکې ولاړ یو پیلډر موټر څلور موټرسایکل سوځول سوي دي همدارس په پوسته کې یو ثقیل یو خفیف درې کلاشنکوپونه او ګڼ مهمات مجاهدینو په غنیمت یوړل له هلمند څخه یو بل خبر وایي چې د ګریش ولسوالۍ بازار ته څیرمه د وبازانو په سیمه کې بېګاه شپه درې نیمې بجې د مزدور اربکیانو پر پوسته وسلوال برید ترسره سو د برید په پایله کې څلور اربکیان وویشتل شول خو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د میدان وردګ څخه یو بل خبر وایي چې تېره شپه دوه بجې د سید آباد ولسوالۍ د مشین کلا په سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته مجاهدینو برید وکړ په دې برید کې اته تنه عسکر وژل سوي وسلې او مهماتي مجاهدینو په غنیمت وړي دي یادې پوستې ته پر راتلونکو کومکیو عسکرو باندې یوه چاودنه هم وسوه چې یو ټانګ یې ویجاړ سو او عسکرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته د لوګر ولایت مجاهدین وایي چې پرون مازیګر شپږ بجې د محمد اغې ولسوالۍ د سرخاب په سیمه کې پر شریرو اربکیانو برید ترسره کړی دی په دې برید کې درې تن اربکیان وژل سوي څلور نور ټپیان دي له یادو اربکیانو څخه یو قبضه راکټ یو میل شل ډزی او یو اندازه مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي دي د قندهار ولایت په بولدک ولسوالۍ کې بیا د برمې په سیمه کې بېګا شپه یوه بجه د مزدور عسکرو پر پوسته وسلوال برید وسو برید پوره یو نیم ساعت دوام وکړ په پا پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او پکې میش پنځه تنه عسکر ووژل سول یو پلډر موټر یو مازدا موټر یو راکټ څلور کلاشنکوپونه په غنیمت ونیول سول یاده پوسته چې یوه شرکت ته څیرمه وه ځینې عسکر یې شرکت ته وتښتېدل چې له هغه ځایه یې له مجاهدینو سره جګړه پیل کړه مجاهدینو له لږ جګړې وروسته شرکت هم ونیو د برید په پایله کې نوموړی له څلورو ساتونکو سره ووژل سو او د خپلو ناوړه کړنو په سزا ورسید. د ننګرهار ولایت په مومندرې او غنیخیل ولسوالیو کې د پنځه ویشتم نمبر ویالې او باسول سیمې اوسېدونکي درې تنه عسکر د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای سول په تسلیم سویو کې سیار د معلوم شاه زوی اختر محمد د اولیا خان زوی او خان محمد د ګلسید زوی شامل دي د سریپول مرکز ته څیرمه پر یو پوسته د برید له امله قومندان له دوو ساتونکو سره ژوبل سو د بلخ په چمتال کې دوه تن اربکیان مجاهدینو ته تسلیم سوي دي د فرا په پشترود کې یو تن پولیس له وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم سو د بلخ په خاص بلخ کې یو پوسته فتح سوه دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته او د زابل په هغه مظاهرو کې چې د ګوډاګۍ ادارې په لګښت او رهبري ترسره سوې هیڅ مجاهد ګډون نه دی کړی د زابل ولایت په مرکز قلات شنکۍ سیوري او شاجوی ولسوالۍ کې د ګوډاګۍ ادارې د چارواکو اصف توخي او داود ګلزار د پخوانیو خاصو ملګرو له لوري مظاهرې ترتیب سوې وې او وروسته د مزدور دښمن له لوري دا وسوه چې پکې د اسلامي امارت مجاهدینو هم ګډون کړی و موږ د دښمن دغه ادعا په کلکه ردوو په یادو مظاهرو کې هیڅ مجاهد ګډون نه دی کړی له زابل څخه یو بل خبر وایي چې د دې ولایت په مرکز قلات کې سهار نه بجې د تبسخر د پوستې پر قومندان حمید الله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 دی او د پردې شاته له طالبانو سره په بېلابېلو سطحو خفیه لیدنې کتنې جریان لري. د نیکولسن دغه بې اساسه ادعا د امریکايي جنرالانو د هغو دروغجنو تبلیغاتو دوام دی چې همېشه یې خپل ولس ته د افغانستان د سیاسي او پوځي حالاتو په اړه غلط معلومات ورکړي دي. اسلامي امارت چې په خپل وخت یې د یوې توضیحي اعلامیې په صدور سره د نیکولسن دغه بې اساسه ادعا رد کړې ده، نوموړي جنرال ته مشوره ورکوي چې په موجودو حقایقو دې سترګې نه پټوي او نه دې هم د امریکا خلکو او بېلا بېلو ټولنیزو اقشارو ته د افغانستان په اړه دروغجن ډاډ ورکوي. که نیکولسن غواړي چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده او له بنبست سره مخ جګړه پای ته ورسوي، او نورې په دې هېواد کې د امریکایانو وینې او منابع بلاهدفه ضایع نه شي، باید چې امریکا ته له ستنېدو سره سم امریکایانو ته د نړۍ په دې بل مخ د پراته هېواد افغانستان په اړه صفا صفا حقایق بیان کړي او له ټولو ستونزو او جګړه ییزو ناخوالو یې خبر کړي. نیکولسن باید په جګړه کې د دخیل شخص او عیني شاهد په توګه امریکایي چارواکي او عام خلک په دې خبر کړي چې په افغانستان کې له اوولس کلنو جګړو او پوځي هڅو وروسته لا هم د امریکایي پوځ لپاره د بریا هیڅ څرک نه معلومیږي. د هیواد اویا فیصده اراضي د طالبانو تر واک لاندې ده. د طالبانو د بریا یو راز دا دی چې عام ولس یې د دیني او استقلال غوښتنې د داعیې ملاتړ کوي او په سر او مال ورسره ولاړ دي. نیکولسن باید د یوه عیني شاهد په حیث امریکایانو ته دا هم ووایي چې د کابل د رژیم چارواکي چې امریکایانو ورباندې میلیاردونه ډالر مصرف کړي لا هم د حکومتولۍ استعداد او لیاقت نه لري. هغوی د افغانستان د خلکو د ګټو پر ځای د خپلو شخصي شتمنیو د ډېرښت په فکر کې دي. او یوازینۍ کارنامه یې د افغانانو په نوم د راغلیو پیسو لوټ، تالان، د دولتي ځمکو غصب، د امنیتي ځواکونو له تدارکاتي موادو غلا او د شخصي جېبونو ډکول دي، تر دې چې د دې ناوړه کردار له امله دوی په عام ولس کې اعتبار له لاسه ورکړی او عام افغانان یې د ملي شتمنیو د لوټمارانو په توګه له شره خلاصېدل غواړي. نیکولسن باید د امریکا د متحده ایالاتو تصمیم نیونکي حلقات په دې پوه کړي چې د افغانستان د معضلې د حل لاره له طالبانو سره مخامخ مذاکرات او یوه داسې توافق ته رسېدل دي چې د دواړو هېوادونو په ګټه وي ځکه نور د دې وخت را رسېدلی چې د دې اوږدېدونکې جګړې په اړه صفا صفا حقایق وویل شي او له بې اساسه دعوو ځان دوکه کولو او پوچو خوشباوریو څخه اجتناب وشي